او بیا میاش به حرام میاش و نو ویزه په دې کې به جنگ وکړو د دې په ځای به بل حرام وګڼو او دویم هغه طریقه و چې کم مخ کې بیان شو چې دیو د حج د موسم په یو وخت کې دراوستو د پاره یعنی دا د حج عبادت په یو موسم کې راشي د دې لپاره یو میاش زیاته کړې و او دا د شمسی او د قمری میاشتو ترتیب برابر کړو چې د دیو د مرزي مطابق حج راشي د دې دوانو ته الله لوی بغاوت وی دا وختونه د الله دا نظام بدلول او دا دریم مثال له پټوله دنیا کې زمون په وطن کې دا د وخت بدلول دا یو غنټه روسته کول روسته کولو کې مخکې کولو دا دریم مثال ویندا دریم طریقه وه الله تبارک وتعالى فرمایي انما النسيء زياده في الكفر یقینا دا نسی زیادت ده په کوپر کې یعنی یو خو مخکې نه کوپرو دا په د پاسه بل کوپر شو بل بغاوت شو یضل به الذین کفروا په گمراهی کې پریوزی هغه خلق د دې په ذریعہ باندې چې کافران دي یحلونه عاما دیو حلالی دی لر یو کال او حرامی بل کال لیواتوی او عدت ما حرم الله دې لپاره چې دیو برابر کی شمار پوره کی شمار د هغه میاشتو چې الله حرام کړی دی فیحلوا نو بیا حلالم کی ما هغه څه حرم الله چې الله حرام کړی دی زین لهم سوء اعمالهم خسته کړی شوی دی د دیو د پاره هغه بد عملونه د دیو والله لا يهدي القوم الكافرين او الله هدايت نکي قوم کافر ته يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو د دې زنواله د آیت نمبر 38 دی تر آیت نمبر 72 پورې د غزوه تبوک بیان دی هغه خلکو په باره کې هم چې چا سو غزاله تللی دي دا غي خلکو په باره کې هم چې سو پاتې شوی دي او خصوصا د دې ټول خطاب کې زجر او تنبیه او توبیخ منافقانو ته دی ان دا ټوله قصه دا غوي په دې پس منظر کې د چې تاسو ولې صحیح مؤمنان نه جوړیږئ تاسو ولې خائنان یې ولې صحیح او صادق الایمان مؤمنان نه جوړیږئ تاسو همدردی ولې د ظاهری ایمان نفس د کافرانو سره دی او تاسو جهاد ته نوځئ د الله په لار کې جنګ نه کوئ نو دا د ایمان یو معیار شو چې څوک جنګ نه کوي د مؤمنانو سره یو ځای د کافرانو سره نه جنګيږي نو دا مؤمنم نه دی نو مؤمنانو ته الله فرمایي یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو مالکم پتا سو څه شوی دی مونږ په پښتو کې کله کله وایو دا پتا ستم در پریوته دی نو دا په تاسو څه تندر پریوته دي څه چل در باندې شوې دي اذا قيل لكم کله چې ویل شي تاسو ته ان پیغمبر درته وایي انفروا في سبيل الله وزيد الله پلار کې دا د نفیر لفظ راغلی دی نفیر ویل کیږي د جنگ د پاره وتو ته اس عام وتو ته خروج ویل کیږي دلته مراد د جنگ د پاره وتل دي ځکه عام نور وتو ته بدیو تیارو چې په کم ځای کې به غنیمتونه ډیرو سہولتونه به راحتونه به نو هغه لپاره خو بدیو تیارو د سخت وخت براغه نو بیا بدیو تیار نو او دا به وی چېرې جنگ دی بل چا وکړي خو چې بیا کله غنیمتونه او سہولتونه وینو هغه دې مونږ ته ملاو شي زمون په پښتو کې یو متل مشهور دی ملکن ډویژن په علاقو کې وی توري بلالا وهي او نوړی به حمد الله وهي نو چې لالا تور وکی نو دې بیا دا غي توري پیدې ته ډېر په طبيعت کې کی کینی خو کده ته وچ اوس دا تور ته وکا نو دې ته تیار نه دی بس دې خوراک ته تیار دی د فرمای کله چې تاسو ته ویل شي چې وزه د الله په لار کې ساقلتم ال الارض نو تاسو درا نشئ زمکه ته زمکه ته درا نشئ یعنی تاسو د زمکه سره یو ځای شئ کې نه ارضیتم بالحیات الدنیا نو تاسو د دنیا په ژوند راضی شوی یی دا د دنیا ژوندم خوښ کړی دی په دې مین شوی یی من الاخره د اخرت په بدل کې فما متاع الحیات الدنیا نو نه د سامان د ژوند د دنیا په الاخرت په اخرت کې الا قلیل مگر ډیر لګ دا د دنیا خوشاله دی دا ډیر لګی دی دا د دنیا عمر هم ډیر لګ دی دا څوک چې د ډیر ازادۍ قائلی په دنیا کې ناری نم د ازادۍ قائل شي او زنانم د ازادۍ قائل شي او دا خپل حیام پری دی او غیرتم پری دی او په دنیا کې خوندونه دی بیا ځکه دنیا خو ټوله ان خوندونه چې څومره دي دای په بدمعشي کې دي په بهایي کې دي په بے پردګۍ کې دي نو دا د دنیا خوندونه چې دا شیطان کم ته خوندونه درکړي دي نو دا خوندونه غستلم شروع کینو یو سړی د ځواني نه پسې نه کم اس کم 15 کال ته یا 20 کال ته ورسینو د ځواني شروع شي او دا غي نه پس سلويخ کال نه پس دې پخکته شي بیا بوډا دی نو دا خو دن ډیر لګ وخت دی نیم وخت خو تیر شي په خوب کې نو یو لس کال به پات شي بلې کوم څه په نورو کارونو کې نو تا ته به څومره وخت ملاو شي او یو زنانه ته به څومره وخت ملاو شي یو زنانه دا غز وز بس ازادي نسوان والا خبره ده چې ازادي غواړو نو کدا ازادي وام خلیو شوروم کی نو څومره وخت به خو یو سو کال دی کنه یو سو کال عمر دی بس دا به تیر شي بیا به بډای بیا به اسم نه دا ازادي به ختم یو کتی غواړم بیا به ستا د بدن طاقتونه ټول ختم شوي نو دا الله فرمایي دا خو ډیر لک سامان دی فما متاع الحیات الدنیا نه دی سامان د ژوند د دنیا پیدې د ژوند د دنیا خوشحالي د ژوند د دنیا د آخرت په مقابله کې مگر ډیر لګ ډیر لګ د آخرت خوشحالي ابدی او همیشه دی او د دنیا خوشحالي خو ختمې دن کړي الا تنفرو کتا سو نوځي دا الا اصل کې وو ان لا دا ان او لا دوانه جمع شوی دي دا ان ان ته ان شرطیه ویل کیږي نو مانم هغه دا کچرت نو زی تاسو د الله په لار کې د جهاد د پاره يعذبكم عذابا اليما نو دردناک عذاب بد ته درکی ويستبدل قوما غيركم او بدل بکی یو قوم ستاسو نه بغیر بل قوم براولی ولا تضروه شيئا او تاسو باغ ته هیڅ ضرر و نشئ رسولې دا يعذبكم عذابا الیما دردناک عذاب به درکی کو نه وتی نو که جهادم پرې خو دو نو ستاسو عزت بم بچ پاتې نشي ستاسو د خويندو ستاسو د لونو عصمتونه بم بچ پاتې نشي په دې دنیا کې که تاسو خیال کړئ څوک چرتم د چا د خور نه لوپټه کوزه کی د چا د خزې نه لوپټه کوزه کی څه د بې احترامۍ په نظر ورته وګوري نو خلک په دې باندې څومره غوسه کیږي جنگونه او قتلونه کوي په دې باندې دا د الله لګ عذاب دی چې زمونږ د قوم د بچیانو نن لوپټیم کوزي کړی شوی دی نن دا غوی اسمتونم لوټ شوی دی نن په بدکارۍ باندې مغه مجبور کړی شوی دی او نن د بشمار مجبورو د وجنه هم دا د آزادۍ او د دې دعویدار او لمبرداران خلګي د ډیرو مجبورو د وجنم زمون د قوم پیغلی او زمون د قوم بچیانې په بدکارو مجبور دي په ډرامو کې په کېلونو کې او په دې کې په کردار ادا کولو مجبور دي په میراث نریس باندې مجبور دي او دا بشمار دا د الله وړو کې عذاب دی زمونږ د لونو سره او زمونږ د زامنو سره سکیږي زمونږ دا قوم کم حد ته ورسید دا الله وعده ده کله الله په لار کې جنگ ونکو د دې کافرانو سره نو بیا به الله عذاب درکې يعذبكم عذابا الیما دردناک عذاب بدر کی او په دې عذاب کې مونږ مبتلا یو خو مونږ عذاب د ځان د پاره رحمت ګڼلې دی او خوشاله یو په والله على كل شيء قدير الا تنصروه ان دا بیا ان لا تنصروه که تاسو مدد نکوئ د فقد نصره الله نو یقینا الله دا غ مدد کړو د دې پیغمبر مدد که تاسو نکوئ نو تاسو ته یاد ندی چې الله تر دې حاجت نشته دی الله خو په هغه وخت کې د مدد کړو اذ اخرجه الذين كفروا کله چې راوستل او دل راغی کسانو چې کافرانو کافرانو راستلو د مکینه ثانی یسنین چې د دویم د دوو نو یو سره صدیق اکبر دی او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او کافران راستل دا غوی د وجه نه راوته دی اذهما فی الغار کله چې دا ځوان په غار کې وو غار سور مراد دی اذ یقول لصاحبه هغه وخت چم دغه دوه کسان دي کافران په سر ولاړ دي مشرکان هغه قدم شناس راوستو قیا په شناس او هغه تر ټول لار وې دا اخرنه قدم هم دلته خو دې شوې ده ابو بکر صدیق فرمای یا رسول الله کخکته او قتل خمونګه ولیدو ورته وای لا تحزن ان الله معنا غم جن کېګما غم مکوا زم الله زمو سره دی الله زمو سره دی دا ملګری د غار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سرم پر سختو کې ملګری دی په دې لار باندې چې کله د غار ثور طرف ته روان دي کله شاته رواني بیا مخې ته راشي کله خی طرف ته لاړ شي کله ګس طرف ته لاړ شي تپوس دی کوي چې دا ولې ته شاته ځو کله مخې ته زمانه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کوي وی یا رسول الله چې شاته روانه ما نو خطر پیدا شره د مخې نه څوک حمله ونه کینو مخې ته شمه بیا خطر پیدا شي د شا نه څوک حمله ونه کینو بیا شاته شم کله خی طرف ته شم کله ګس طرف ته شم دفاع کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صاحب غار ثانی اسنین لوی مقام او لوی مرتبه لري یو ځل حضرت عائشه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عائشه همدا صفاتیاره کې چې تر شپې بناستو د اسمان او د اسمان د ستوري ښکارېدل وی دا ستوري شمارل شي هغه یا رسول الله دا خو نشمارل کیږي ډیر زیات دي نو فرمایي د عمر نیکی د دې ستورو نم ډیری دي د عمر نیکی د ستورو نم ډیری دي دا څومره ستوري چې دي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په خبره خوشاله شو خو لګ خپم ونیم شو او زری ته پوسټ کو یا رسول الله ولی عمر د ابو بکر نه مخکلار چې دومره ډیری نه کوي دي فرمای نکنه عائشه داسې نه ده د عمر دا ټول نه کوي او د ابو بکر یو شپه برابر دي یو شپه د غار سور برابر دي ځکه به عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی ابو بکر د غار سور یو شپه دی راکی او د ما ټولې نیکې دی واخلي بس زما دا یو شپه پوره ده دا دومره لوی مقام دی چې صدیق اکبر ته حاصل دی الله په قران کریم کې دا ذکر کړی دی ثانی اسنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه دا ټول دا صاحب د رسول الله نو الله د خپل دین په خپل مددگار دی تاسو ته حاجت نشته دی دا تاسو امتحان دی او تاسو ازمایش دی کنه تاسو ته حاجت خو نشته الله ته هیڅ حاجت نشته دی وجعل كلمه الذين كفروا السفلى او وی ګرځول کلمه د هغه کسانو خبره د هغه کسانو طریقه او دین د هغه خلکو چې کافرانو السفلى لاندې وکلمه الله هي العليا او کلمه د الله یعنی دین د الله هم دا اوچت دی کلمه د الله هم دا اوچت د کافرانو کلمه خکت کړه د الله ته والله عزیز حکیم او الله زبردست او حکیم دا خوې هغه حکیمانه بیانو داغه نه پس حاکمانه بیان شاهي فرمان د رب العالمین غسل انفرو اوزي خفافا وثقالا سپک یو قدرانه نتاسو ځوانان یې که بوډاګان یې مالدار یې که غریبان یې مشغوله یو که نه مشغوله او په وزن باندې سپک یې قدرانه او طبیعت برابر دی او که نه دی برابر خود اوزید الله پلار کې وجاهدوا باموالکم وانفسکم او جهاد وکي په خپل مالونو باندې هم او په خپل ځانونو باندې هم فی سبیل الله دا الله پلار کې ذالکم خیر لکم دا ستاسو د پاره ډیر غوړه ده ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ نو دا د دنیا ژوند خو ختمیږي او د دنیا په ژوند کې مرګ د دې نه مخکې د نیټې نه مخکې ناراضي بے غیرتی ګره عمر نه ډیری او غیرت عمر کمیم نه بلکې غیرتمن سړی او غیرتمن د خزه هغه چې ژوند تیری د ایمان د جذبه سره او د غیرت سره او د دې مرګ نه نه یریږي نو د ژوند خونه مغه خلک اخلي څوک چې د الله په لار کې سر ور کول پیجنی او د دین نه یریږي بلکې په خوشحالي ور کول غواړي د ژوند خو نه مغه خلک اخلي د بغیرت سړي بس ژوند دي چې هغه مشه په خپل سر باندې یریږي څوک مې مړ نه کی څه نقصان راته ونه رسی دلته مې خپل ماته نشو دلته مې مال خراب نشو دلته مې اولاد خراب نشي دا اولاد او د مال مینا انسان بے غیرت کوي بوزدل جوړ کی بس هم بیا د دې په مینه کې لګیا دی دا خراب نشي دا کور او بلډینګ خراب نشي دا بچي خراب نشي دا مال ضایع نشي چړته بس د دې لپاره د هر بی عزتۍ ته تیار دی هر بی غیرتۍ ته تیار دی خو چې مال خراب نشي اولاد ته نقصان ونه رسی نو دا خو سړی بوزدل کی خو مؤمن بوزدل نه وي ځکه د دې دوانو سره صبرړه کې هغه مینه نه وي دا ورته پتر مالم د الله دی دا اولادم الله را کړی دی چې کله اخلي نو غستې شي او دا مالم الله را کړی دی چې کلم وغواړي نو بیا به نه او د مرګ یو وخت مقرر دی چې راشي لا یستأخرون الساعه ولا یستقدمون نو ځکه مؤمن د هیڅ چا نه یریږي مؤمن یو کې आवाज هم چر پاس نه یریږي ته به سره سو کې خو مړ به کې کنه مرګ بار کې راغی یقین دی چې د نیټې نه مخکې نشی راتلې ډیر کرتی د افغانستان جهاد تیر شوی زخمیان براتلل ډیر کله چې داسې سړی ورغله نو په تمانچه باندې په سر باندې وشتل شپږ ګولې لګېدلې په کې دن نه پرتی دي ډاکټر وایي کا اپریشن کوو ګولې تر وباسونو د مرګ خطر ده پکې پرتی دی او ژوندې دی خو چا چې د مرګ د پاره وشتل نه دی مړ او څوک چې مرګ وخی راشي نو نه ګولې لګېدل لويستم دې لګېدلې په خپل کټ کې پروت دی او خلاص مان ته ونی سي سم نشته نه چا په ګولې وشتل نه بل چا څه چل کړي دي بس اچانک زیات بس وی هارت اٹیک ورته وشو هارت فیل شو دا د مرګ خو یو وخت دی اخو با سم راځي د نیټې نه مخ کې ناراضي یو ځل به ټول مړ کیږو نو چې د بی غیرتې په مرګ باندې مړ کیږو د غیرت په مرګ باندې ولې مړ کیږو او د غیرت په مرګ چې څوک مړ کېده غواړي د دنیا د ژوند مزیم لګ وخم دی خو خوند یې غوالي نو فرمایي وجنګيږي دا الله په لار کې او دا خپل مالم خرج کړي په دې مال به تسو کې دا به د کمی پورې د ځان سره ساتي دا مال خو د پلار او د نیکنه را روان دی پلار ته پاتې شو پلار تا ته پرې خې دې ته به پرې دې بل چاته وبت رواني ستا مال خو هغه دی چې بس د الله په لار کې دی ولګاو او مخ کې دی ولېګو په اکاونټ کې دی جمع کو چې ورش نو راوې بس په کار بدی شي نو چې تا دلته پرې خو د ولاړې ته واپس دلته راتلې نشي چې سوم دلته پات شنو تاسو سره هیڅ نشته بیا خلک خمال جمع کوي چې پاکستان ته راولېږي په عربو کې د زمون کوم مزدوران اوسېږي اول ته ځان څخه گزاره کوي ځکه چې دلته راشم چې ټول مال دلته میلاو شي راته اکاونټ کې ټول جمع شوی دی ځای شوی نه دی نو خدا نه دی چې اخرت ته لړ شي او دا ټول مال تر تراوي سي دا واخله دا اخلا اوس جنتونه غواړي نو ته ملاويږي ځکه دا د آخرت کرنسی ده نیکی د آخرت کرنسی ده او دغه کرنسی د دنیا هم د آخرت کرنسی ګرځیدې شي ویلېګا آخرت ته ولېګا چلته ته بیا پوره پوره بلکې سو سو چند باندې زیات واپس ملاو شي ذالکم خیر لکم دا ستاسو د پاره غوړه ده ان کنتم تعلمون کتا سپوهیږي لو کان عرضا قریبا کچرته وې دا ته چې ستر ابلی کنه دا فائدہ نږدې دا د تبوک سفر خو ډیر لري کنه ستړي و پکې خو کله چې لګ نږدې ځای او فائدہ نږدې وې وسفرا قاصدا او سفر لګوي لتبعوك ندیو بخام خستا سره وتیو ولكن بعدت عليهم الشقه لیکن ډیرو غت شوه دی په دیو باندې دا مزل دا مزل وته ډیرو غت شوه دی وسيحلفون بالله زرد جدي وبقسمون خوري په الله باندې لو استطعنا کچرته زمونږه طاقت وې لخرجنا معكم نو موږ بس تاسو سره وتی وې یهلكون انفسهم دیو هلاکی خپل ځانونه دي دروغ په قسم باندې او الله پویږي چې دا دیو سدي لکاذبون دروغ جن دي عفا الله عنك دا منافقان راتلو اجازت وغوښته زما دا عذر دی چې ما ته اجازه خاصه بس اجازه دی رته بل راغه زما دا عذر بس اجازه دی رته دا ټول چون کې پیجندل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خو بس آزار نه دیو بس دې اجازه دی الله تبارک تعالی په دې باندې عتاب کړی دی د ناراضګۍ اظهار کړی دی او پیغمبر ته لګه د مینې او د محبت نه ډکه ده خو تنبیه ده دا دی ولی نو د ټولو مخ ورته عفا الله عنک الله تا ته معافي کړې ده معافي ته کړې ده الله دې تا معاف کړي ته معاف کړې لما اذنت لهم ولې دې ورته اجازه ورکو اجازه په دې نور کولې حتا يتبين لك الذين صدقوا تر دې چې تا تخکار شوی وي کولا او رمخ تر اغلی وی هغه خلک چې رښتینی دي په خپل عذرونو کې وتعلم الكاذبين او دروغجن دي پیجندلی وي یعنی درودن الله خو پیجنې خو چې تام ښکار پیجندلی وي چې دغه دی چې اجازه دې نه ورکړې نو چې کم مؤمنان دی هغه بر سره تلیو چې بس ټیک دې اجازه ملاو نه شنو زو او چې کم دروغ جن دی نو هغه به بیا هم نتل نو پته برته لګېدلی و نو د اجازه دې ولې ورکو لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله رخصت نغواړي ستانه اجازه نغواړي ستانه هغه خلک چې ایمان دراوړي په الله باندې په ورځ رسته باندې د دیو د دینه چاوي جهادو کې په خپل مالونو او په خپل ځانونو او الله علیم دې په متقیانو باندې انما يستأذنك الذين يقنن اجازه غواړي ستانه هغه کسان لا يؤمنون بالله چې ایمان نراوړي په الله باندې په ورځ رسته باندې ورتابت قلوبهم او په شک کې د زړونو دا غوي د دین په باره کې فهم فی ریبهم نو دیو دی په خپل شک کې یترددون چې متردد دي پریشان دي او حیران دي ولو اراد الخروج لاعد له عده ته الله فرمای د ښکارا نه غدا څوک چې د سفر اراده کوي نو تیاریم کوي ولکنه نو چې بیا عذر وتراشن بیا اجازه وغواړي نو کدی وتو ته اراده وې غزا د پاره لاعد له عده نو سامان خو به تیار کړو عده عده السفر لکه د سفر سامان ته سلکس سامان څه شی ځان سره د خوراک یا بستر بالغ بل څه سامان ځان سره سره اخلي نو د سفر سامان خو به لک تیار کړو کنه ولکن کرے اللهم بعاسهم لیکن الله د دې وتل بد وګړل چونکه دا دی منافقان فثبتهم نو دوی بن کړل من کړل وقیل قعدو او ورته ویل شو کینه مع القاعدین سر د ناستو خلقونه نو ناس څوک دي بوډاګان دي ماشومان دي یا زنانه دي نو د دیو سره کینه دا کله کله سړی هم دغه شان په کور کې دن نکینه او د سکارونو د پاره نوزي زمون په علاقو کې ورته ویل کته څه خزونک جوړ شوی نو دا خزونک د امکان د زنانو سره او د ماشومان سره نو زنانو ته خو د دیو جن زنانه خو دیره دیره پاره چاوي ته ویل شوم کور کې کی کینې او هغه تم دلته اجر میلاویږي نو ستام دا خو غل چې تم د دیو سره کینې ولو خرجوا فیکم الله فرمای تاسو خپکیږئ م په دی باندې کچرته دی وتی وې تاسو سره ما زادوکم الا خبالا نبه او زیات کړي تاسو لره مگر شر او فساد نو چې د سره وتی وې نو نور شر او فساد به دل زیات کړي تاسو ته څه خیر نه رساو نو د دوی نتل تاسو سره خدي ولا اودعوا خلالکم او منډي به وهلي و تاسو په مینس کې یبغونکم الفتنه چې لټول به فتنه یعنی د فساد او د فتنې لپاره به دور دوب کوله وفيكم سمعون لهم او پتا سو کوم څه خلق دي چې ډیر اوریدونکو دا غوي دي یعنی جواسیس دي جاسوسان دا غوي دي دا غوي ته خبرې رسي والله علیم بالظالمین او الله علیم دی په ظالمانو باندې پته د پیجنې ظالمان لقد ابتغوا الفتنه من قبل دیو لټولې فتنه د دینه مخکې هم یعنی مخکې هم دیو فتنه ګر پاتې شوې دي وقلبوا لك الامور او ستاسو د ناکامۍ د پاره دیو هر تدبیر ازمایل دی وقلبو لکر یعنی عدل بدل کړل یو تدبیر بیا بل بیا بل بیا بل نو تاسو د ناکامۍ لپاره د تدبیرونو الټ پیر دیو کړه د مخکې حتا جاء الحق تر دې چې حق راغی وظهر امر الله او غالب شو حکم د الله یعنی دین د الله وهم کارهون او دیو دا بد غنله ومنهم من یقول ذلی ولا تفتنی الله خو دې باندې عتاب کړی دی واجب غوندې لطیفه غوندې ده دا د منافقانو یو کسو نو هر چا خپل خپل سو عذرونه پیش کول د دې سره د دې سره چې کوم عذر او دا ډیر ناشنا عذر او لکه کنه عذر ګنا بدتر از ګنا کله کله د ګناه معذرت د ګنا نه بدتري نو دې راغه او د جد ابن قیس د نوم دی وی چې ما ته اجازه راکو ما په فتنه کې ما چوا دا فتنه سوا وی یا رسول الله تا ته پته ده زه داسې ځوان غونې سړی یم او د دې خپل خواهش نه لږ مغلوب یم او دا د روم خزي چې دی جنکې ډېری خسته دي نو کزال ته لاړ شم نو بس ډېر لوی ګناه کې باخته شم یعنی زه به صبر و نکړای شم او نور دا ښکاره خبره وه چې هغه د دشمن د طرف نه دی خو تا پری دی ته چې ته ورځې او ته په فتنه کې ورځېږي نو وی چې دا خو به ډیر کدا زمانه څه غلطي وشي نو دا خو به ډیر لوی ګنای نو لہذا ما مبوزه یعنی عذر پیش کی چې زه جنگ له لاړ نشم نو دا څه عذر چې زه بس ډیر خراب یم خراب سړی یم او د خپل ځان باره کې خپل گواهی ورکړای نه دي ته نه کتل چې د خپل ځان باره کې سوې چې ډیر بیکار او ډیر خراب سړی یم ډیر رزیل فضول سړی یم نو دای عذر پیش کو وی اذن لی ومنهم من او بعض الذين هغه خلق دی یقول چې وای اذن لی ما ته اجازه ترک ولا تفتنی او ما ما ګناګار و زبال ته زم بیا خو ګناګاری کوم دا د ګنا ل روان کړي که ته ثواب ل روان کړي ته لوی اجر د پاره روان کړي دا وې زه ګناګاری کوم الله فرمایي الا خبردار فل فتنه سقطوا ففتنه کې خودي او پرې وتل یعنی یو موهوم فتنه ده چې هغه فتنه به یا راضیه به ناراضي داغې نه د بچ کېدو د پاره په یو یقیني فتنه کې پرې وته چې جهاد پرې خو ده دا یقیني فتنه کې دوی پریوتل و ان جهنم لمحیطه بالکافرین او یقینا جهنم احاطه کوونکې ده په کافرانو باندې ان تصبک حسنه کتا ستورسیږي څه خوشحالي تسوهم ندی خفقی و ان تصبک مصیبه او کتا ست مصیبت ورسیږي یقول ندی وای قد اخذنا امرنا کسه مصیبت ورسیږي نو دیسه قتل ورسیږي شکست شي وی قد اخذنا امرنا وی مونږ خپل معاملې ټیک کړی دا یعنی مونږ خپل احتیاط کړی دی تری نه یو شریک شوی نه یو ورسره مونږه بچیو من قبل رضی الله مخی ويتولوا دی واپس شو هم فرحون نو ډیر زیات خوشاله چې بچ شو قل لن يصيبنا ورته وایا نرسیږي هرگز نرسیږي مونږ ته الا ما كتب الله لنا مگر هغه چې الله زمونږ د پاره لیکلی هو مولانا هغه زمونږ مددگار دی او په الله باندې دی ډاډه وي خاص په الله باندې ډاډه دي مؤمنان قل ورته وایا هل تربصون بنا تاسو انتظار نکوي په مونږ باندې الا احد الحسنین مگر یو د دوو خوشالو یو د دوو خوشالو نه سره یا به مونږ غالب کیږو نو غازیانو خوشحالی ده کامیاب شو یا به شهیدان کیږو نو د دین غټه خوشحالی هغه ده نو دې دوه علاوه بل څه شي نه شي کېده په دې کې به یوي ونحن نتربص بكم او مونږ په تاسو باندې انتظار کوو دم د دقه سي د دوو د سشي د دوو بدو هغه بدی سره چې یا خو په دنیا کې برته الله عذاب درکې زموږ په لاسونو باندې برته شکست ملاويږي او یا په آخرت کې الله عذاب درکې ايصيبكم الله بعذاب من عنده دا چې ورسې تاسو ته الله عذاب د خپل طرف نه او بی ایدینا یا زمون په لاسونو باندې په تربصونو تاسو انتظار کوئ د وعدو د شیطان ان معکم متربصون او موږ انتظار کوونکي تاسو سره د وعدو د الله قل ورته وای انفقوا طوعا ان طوعا او کرها تاسو خرج کوئ مال بس خوشحالي یا په ناخوخي دا د جد ابن قیس خبره وا وې داسې وکم چې ما مبیا او مال چې څومره غواړي نو دربکما پیسې به درکما الله فرمایي لا يتقبل منكم هرگز به تاسو نه قبول نشي انکم کنتم قوما فاسقين تاسو یې یقینا قوم فاسق او نافرمان نو الله د هر چا مالم نه قبلې دا دعا په کار چې مونږ کوم مال د الله په لار کې خرج کو چې الله یې قبول کړي د هر چا مال الله نه قبلې وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم او ندی منع کړی دیو ان سشي منع کړی دیو چې د دې قبول کړي چې د دې د صدقات او نفقې الا انهم كفروا بالله مگر وجه دا چې دوی کفر کړی دا الله ان دا مانع کفر دی دا الله او د رسول نه ناراضي دی مانزه ته الا وهم کسالا مگر دیوی سست کسالا دا سره روان دي لکه ته چې مرګ لاره روان دي چې بالکل مانزه ته رواني نو په اخیری وخت کې برا رواني او دا سره روانه چې ځان وشي ته بیا د مرګ اعلان وشو کاری هو نو دیو مال نه خرج کی مگر بدګنی نو بس خلک یې وغواړي نو په زور ورکی کنه ورکی هم په مصیبت کې اخته کیږي چې ګوره دړو پیسې نه خرج کړي خو بس داسې ورکی چې زړه ډیر ګډوډ دی او پریشان دی په خوشحالي نه خرج کړي ځکه الله دا نه قبلې فلا تعجبك اموالهم تعجب کې روانه چیتا په دوکه کې روانه چې تا د دیو مالونو نه دیو اولاد یقینا غواړي الله چې عذاب ورکړي دیو لره په دې مال باندې په ژوند د دنیا کې وتزهق انفسهم او وزید دیو روحونه وهم کافرون او دیو کافرین په کوپر مړ شي ويحلفون بالله انهم لمنکم او دیو قسمونه خوري په الله باندې چې موږ تاسو سره یو ان تاسو په دین باندې یو وما هم منکم او دیو تاسو ندي ولکنهم قوم یفرقون لیکن دا چې قوم د چیریږي نو د یری نه وای موږ تاسو ملګری یو لو یجدون ملجئن کچرته کې دیو اومي چرته کې زیاده پنا د دې جنگ په وخت کې دیو کچرته د پنا زی بیا مومي نو ضرب او تور پټ شي او مغاراتن کیا چرته غار بیا مومي په دې غرونو کې چې دا کم د کمرو په منځ کې راځي دیونه کنه غارونه ورته موي چرته غار بیا مومي چې دې غار ته ورننه او چې تاسو څه خبر نشي او مدخلن یا تشتن نو توزه یو بل ترته دا ګوس بیلټ نه کی جګه نو دا دا چرته پیدا کی لولو الیه نو زړه د چاغې ته ور ورمنډه کی وهم یجمحون او دیو به تیز منډي وهون کی ومنهم او بعض د خلق ندیونه من یلمزک هغه سوګي چاغوی الزام لګی پتا باندې په صدقات په صدقاتو کې وې دا تقسیم د صدقاتو دی کوي کنه زکات او صدقات په دې کې زیاتې کوي ځان لډیر اخلي او پلاني لډیر ورکي او مولا نه راکي دا الزامات لګي خو کله فإن اعتوا منها ردو نو کدیو ته ورکړي چې خډیر نو خوشاله شي بیا ورس ټیک دي زمون په دنیا کې دلته زمون په زمانه کې د چا یو مسله نن سبا حل شي کنه معمولی غونې وړو کې غونې کاری بس و اسلام د جرس ټیک روان دي خو چې معمولی غونې یو کاری کنه غو نشي چې هغه اسلام چرته دی ټوله بی دینی دی ټوله هغه کوپر دی سړی هیڅ شی نشته دی نو سبا ته چې هغه کارو شي واقع وي ډېر ښه اسلام دی نو دلته دا د منافقانو مزاج دی فإن أعتوا منها رضوا کو تصور کړی شنو دی خوشاله شي وإن لم يعتوا يعتوا او که چرته ور نکړی شي منها رضینا اذا هم يسخطون نو بیا سخ غوسه دی ولو انهم رضوا کچرت دی راضی شوی وې ما پاغه سبانی اتاهم الله ورسوله چې الله دی ته ورکړ او دا رسول وته ورکړی ان کومه برخه چې ول الله او دا رسول مقرر کړی دا وقالو دی ویلې وې حسبنا الله کافی دې زموږ د پاره الله سيؤتين الله من فضله زرد چې الله به موږ ته خپل فضل نرا کی او رسول هو داغه پیغمبر کم څه چې موږ محتاج یو هغه به ملاو شي ان الى الله راغبون یقینا موږ الله ته واپس کیدونکي یو نو جواب سره د دوی لپاره ډېر خوا لکان خیر لهم انما الصدقات للفقراء چونکه د صدقات بیان راغې نو د دې مصارف هم خای نو دا اته مصرفونه دي چې صدقات نو مراد دلته فرضي زکات دی چې زکات په دې ځینو کې خرج کې دی شي یعنی دای مصارف دي ام دې کې به خرج کوي بل څه کې به نه خرج کوي انما الصدقات یقینا صدقات دا زکاتونه د چا د پاره دي للفقراء د فقیرانو د پاره او د مسکینانو د پاره والعاملین او د عاملینو د پاره علیها پدی زکات باندې والمؤلفه قلوبهم او د مؤلفه القلوب د پاره او فی الرقاب او په آزادولو د سټونو کې والغارمین او د قرضدارانو د پاره او فی سبیل الله او د الله په لار کې وابن السبیل او د مسافر د پاره فریضه من الله دا فریضه د الله د طرف نه لپرس کړی شوی دا حکم د الله د طرف نه والله علیم حکیم او الله علم والده او حکمت والده د فقیرانو د فقیر او د مسکین فرق ډیر باریک ونه فرق دی په حقیقت کې دواړه یو شی دي خو د دې فرق چې مفسرین کوي علما کې نو غدا چې فقیر هغه چاته ویل کیږي چې د محتاج خو د چانه سوال نه کوي او د چانه چې سوال نه کوي نو اکثر دې پیجندې کیږي نه او مسکینم محتاج ته ویل کیږي او غریب ته ویل کیږي خو هغه خپل حاجت غواړي خلکو ته بیانوي او چا دا عکسم ویل چې دا بل شان خبره ده مسكين دی ته وایي چې هغه سوال نه کوي او فقیر دی ته وایي خو دواړه یو محتاج او بل غریب او بل والعاملین علیها دریم مصرف عاملین دي هغه خلک چې هغه د زکات د محکمې ملازمین دي او د زکات د نظام چلولو والدي نو چې څومره ذمہ داران دي دلته اوس په دې کې مالدار او د غریب خبره نه ده خو مالدار سړی دی خو د زکات په محکمه کې ملازم دی چیرمن دی یا بل څه شی دی بل څه خدا څومره چې عملی ته حاجت دی د ضرورت مطابق عمله یو هغه ادارې چې هغه ادارې جوړ شوې د دې لپاره چې بس دا مال په خپل وخوري نو دا د شادو د مچو په شانته شاد په خپل خوړل نه دی په عربو کې کله چې پابندیانې ولګې دي چې تاسو به زکاتونه د پاکستان او هندستان او بنگلاديش له نور کوي د خلکو له ځکه دیو کله مدرسې جوړي اول ته بیا پکې طالبان راځي او بیا دهشتګرد پیدا کیږي نو دیو ول خپل ادارې جوړ کړي نو دومره غټي غټي ادارې دي او دومره لوی لوی بلډینګونه دغه دفترونه چې داغه د میاشت خپل دغه دفتر خرچه دومره زیاتې او چا کم ملازمین دي نو پاره کې ملازمین هم اداره رقم واحد مواطن دي هلته د مواطنینو هم قسمونه دي یو سړی چې د دې سټیزن شپ وسره دی د شهري دی نو 1 نمبر شهري رقم 1 مواطن او بل هغه خلک چې چرته بهر نه راغلي وطنیان شوي دي نو دا مواطن رقم 2 دا دویم نمبر مواطن دی او مواطن رقم سارس دا په دریم نمبر مواطن دی نو د مواطن رقم 1 مراعات بیا ډیری تنخواه ډیره غټي او هغه چې کم هغه بدل مواطن ورته وای د مواطن چې کوم حق دی هغه تر تنخوا سره ملاويږي نو څه ډیر لوی شی ملاويږي او چې کوم رقم اسنین دی دویم نمبر دی نو هغه ته بیا لګ ملاويږي او دریم نمبر ته نورم ډیر لګ ملاويږي او دا چې کوم بیا نور خارجيان دا خو پکې هیڅ کوم نشماري نو دا ټول رقم واحد پکې ملازمین دی او د دیو هغه تنخواګانې دي کم چې د مواطن رقم واحد تنخواګانې دي نو زمون خلک براغله د دې مدرسو والا نو چې د ادارو ته ورشي نو ادارو ته به ورغلو ناوی ته به چیرې د زکات څخه پیسې مدرسه ده ناوی چې زکات خو خلاص شوی ده نو ما ځل یو کس ته وی چې تاسو تنخواګانې خو پوره پوره ملاویږي کنه چې په بل انداز کې رواتب كلها على وقت نه چې بالکل او الحمدلله نو ما چې رواتب ټول په وخت نو بیا خو واقعي زکات خلاصي کیدلته بیا نه پاتې کیږي نو یو خو دغه دی خو یو دا چې د زکات محکمه د زکات د تقسیم اداره هغه چې څومره ضرورت دی د دې خلکو او دا غي یو ترتیب او یو معیار مقرر چې د پلاني دومره د پلان دا ټول کسان کمالدارم دي نو دیو تنخواګانې غستې شي والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم او بلغه مؤلفه القلوب د دیو د زړونو د تعلیف د پاره او د خوشالولو د پاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د سلور قسم خلکو چې دوی ته به زکات ورکړی کېدو یو باغه خلکو چې هغوی به ایمان نه راوړی د هغوی مالی امداد به کېدو د څه دپاره چې د دوی د شر نه مسلمانان محفوظ پاتې شي ان د هغه شر دومره دی چې که تاسو سره ونه ورله په خوله کې ورنه کې نو هغه شر نه بیا مصیبت جوړیږي راته دیو باندې بر زکات مال خرج کېده ځکه اسلام کمزوری و او دویم قسم هغه خلکو چې ایمان یې نه راوړی خو د دې د پاره دومره نرم دي چې که زکات وته ورکړې شي نو زړونه به مایل شو ایمان به راوړي دا دویم قسم خلکو درې مغه خلکو چې ایمان یې راوړو خو دومره مضبوط ایمان والنو خطر و چرته بیرته کوپر ته لاړ نشي څوبر دې مضبوط شوی نه دی عقیده او نظریه پخه شوی نه ده نو د زکات مال نه دې کمالدارم دی دته وسور کړه کېده چې دې د دې تالیف قرض د دوشي او د پاتې شي سلورم قسم هغه خلکو چې هغه ایمانونه راوړي او د مرتد کېدو خطر هم نه و چې ایمان بګین پری دي خو د دیو د خاندان د متاثر کولو د پاره چې د دیو خاندان اسلام طرف ته مایل شي د دیو مدد وکړي چې د خاندان ولته پته ولګي نو هغه به اسلام طرف ته مایل شي کله چې اسلام ته غلبه ملاو شو نو دا مد بیا معطل کړی شو چې اوس به دا نه موقوف کړی شو ختم کړی شوی نه دی خو په هغه کې موقوف کړی شو که بیا هم ضرورت راشي نو د مولفه القلوب مد د زکات قائم دی خو کله چې اسلام ته ترقی میلاو شو نو یو ځل دیسه خلک راغلل او هغوی څه شی ځمکه وغوښته د صدیق اکبر په خلافت کې صدیق اکبر ورته دغه ورکو چې بس واخلې ټیک ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم جو ته مالونه ورکړي دي یو ځکه سزمکه وداغي مطالبه وکړه نو رسول صدیق اکبر او تور کړه او دا کاغذ یو تور کو چې دا بس ټیک د وچ تاسو مونږ ته کاغذ باندې دغه سند راکې اگر رسید نو اگر رسید ورته ورکو چې دا واخلې بس لکه امیر المؤمنین ولیکو ورته نو دیو ته خطر وا وی چې د قرات امیر المؤمنین قرات لیکل راکړو خو غره د عمر نم په دسخط واخلې کنه مسله برته جوړه کی نو به زه چې لاړ شو بس د امیر المؤمنین فرمان سم شوی دی بس هغه به د صد نه کوي نو څه به کوي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لورلل وی چې دا زمکه د مون تر کړه شوی دی تاسو په دې باندې صد وی هغه چې داسې وته وکتل وی خا دا زمکه تاسو ته درکړه شو دا کاغذ راواغستو او ټوټه ټوټه کو په خپل لاسونو کې او وی زه ورک شي تاسو هغه وخت لاړ چې اسلام تاسو ته محتاج وو اسلام ته الله طاقت ورکړی دی اوس تاسو ته هیڅ حاجت نشته دی د سرکاري بیت المال نه تاسو ته ځمکه نشي میلاوي دی دی واپس رااله امیر المؤمنین ستا فرمان شلولې دی خو د صدیق اکبر غالبا دې ته هغه وخت کې چې دا ورته توجه نه و د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دې کار په وجه دا غم توجه پیدا شوه نو دیو ته هم سونه وی زه رخصت کړه او عمر فاروق تم سونه وی مطلب دا چې خې وکړه دا خدا مت تون کشته دی نو که ضرورت اسلام تراشی په کم وخت کې نو مت قائم دی وفر رقاب او په آزادولو د سټونو کې هغه وخت کې غلامانو چې هغه آزادولو وسم چرته داسې ځای راشي چې څوک په جیل کې پروت دی هغه باندې پیسې پاتې دي هم دغه شان سبند دی د چا دیت ادا کول دی د چا بل څه مسله ده هم په دې کې په جیل کې پروت دی د دې نه در خلاصولو د پاره هم د زکات مال خرج کړي شي والغارمین او هغه خلک چې مقروض دي قرضدار دي او خپل قرض نشي ادا کولای نو د زکات مال نه دی لور کې چې د ټول قرض ادا شي وفي سبيل الله او د الله په لار کې د دې په سبيل الله دا مدخ پوره وسیله د الله د دین د غلبې د پاره د اعلای کلمت الله د پاره چې څومره کارونه کیږي څومره تحریکونه چلیږي او څومره مهنتونه کیږي او پاغه څومره اخراجات کیږي نو پکار ده چې نور مالم مؤمنان خرج کی خو د زکات مالم په دې کې خرج کړي شي دا څومره چې دینی ادارې چلیږي رواني ځکه د دې لپاره د زکات مد نه پیسې مدا کیږي د دې لپاره د دین د طالب علمانو د پاره هم دغه شان د دې خلکو د کفالت د پاره دا څومره سلسله ده مخکې یو مت تیر شوی هم دی کنه للفقراء الذين احصروا في سبيل الله داغه محتاج خلکو د پاره چې د الله په لار کې بند کړي شوی دي ان د الله د دین په کارونو کې لګیا دي او هغه بند کړي شوی د کاروبار نه که کاروبار کې نو خړې پیسې به وګټي خو بیا به دا کار پاتې کیږي نو د دې خلکو کفالت کې چې څوک مال خرج کوي نو الله به دا غي ډېر ښه بدلی ورکړي نو دا الله د دین د غلبې لپاره چې څومره کارونه کیږي دا ټول د فی سبیل الله مد ده او ابن السبیل او د مسافرو د لپاره دي نو مسافر د سفر په وخت کې کده په کور کې لوی مالدارم دی خو چې د مسافر دی او محتاج شو نو د باندې زکات کیږي ورکوي ولا فریضه من الله دا د الله تر طرف نه فریضه ده والله علیم حکیم ومنهم الذين وبعض الذين هغه کسان دي يؤذون النبي چې پیغمبر ته تکلیف ورکوي او یقولون وای هو اذن دی غوګ دی غوګ او دا غوګ به تر دې لپاره وي وې دې دا هر چا خبره اوري چې څوک ورته راشي دا ټول بیکاره بیکاره خلک د مؤمنانو صحابه کرامو ته بیکاره د غریبان خلک ودا راشو زمون خلاف ته خبرې وکي او بس دې د هر چا خبرې اوري قول ورته وایا اذن خیر لکم دې اوریدونکو د خیر ستاسو دی یعنی دې چې څه خبرې اوري نو دې د خیر خبرې ستاسو اوري او پاره کې ستاسو د پاره خیر دی یؤمن بالله د ایمان راوړي په الله باندې او یؤمن للمؤمنین او تصدیق کوي د مؤمنانو د خبرې او رحمت او رحمت د للذین د پاره د هغه کسانو امنو چې مؤمنان دي تاسو نه هغه خلک چې تکلیف ورکړي د الله پیغمبر ته د دیو د پاره دردناک عذاب دی دیو قسمونه خوري په الله باندې تاسو مخ ته یردوکم دې د پاره چې تاسو خوشاله کی والله ورسوله او الله او د رسول احق ان یردوه ډیر حقدار دي چې دی راضي کې انکان مؤمنین کچرته دی مؤمنان وي علم يعلم آیت نه کوهیږي انه من يحادد الله چې یقینا هغه څوک چې مقابله وکي مخالفت وکي د الله او د رسول دی دا هغه د پاره ور د جهنم چې همیشه به دې پاږي کې او دا د لوی شرمندګي او رسوایی يحذر المنافقون یریږي منافقان ان تنزل عليهم سوره چې نازل شي په دیو باندې په مؤمنانو باندې منافقان یریږي د دینه چې نازل بشي په مؤمنانو باندې سورۃ یو سورۃ تنبئهم دا سورۃ به دیو خبر کی بما فی قلوبهم فاغه سبن چې د منافقانو پر لونو کې دي یعنی منافقان وای زمون پر لړ کې ستدین او الله به وحی نازل کې او دا مؤمنان به زمون د زړه د حالت نه خبر کی قل ورته وای استهزئو مذاق وړاو کوي ان الله مخرج ما تحذرون یقینا الله را وستون کې دا غسه قل ورته وایا بالله و آیاته آیا دا الله پورې او دا الله په آیتونو پورې ورسوله او داغه په پیغمبر پورې کنتم تستهزئون تاسو مذاق کوئ ټوغې کولې لا تعتذروا عذر مکوئ قد کفرتم بعد ایمانکم یقینا تاسو کفر کړل د ایمان نه پس د دې مطلب دا دی چې تاسو کفر کړل د ایمان نه پس کافران خو مخکې وو یعنی تاسو ښکارا کړل د کفر روسته ښکارا کول د ایمان نه چې ایمان مول ښکارا کړو اوس موږ کو پر حقیقت خپل را ښکارا کو ان نعفو عن طائفه کمو معافیو کو یو ډلې ته منکم تاسو نه نعذب طائفه من بل ډلې ته عذاب ورکو بانهم كانوا مجرمين یقین چې یقینا ودیو مجرمان دا دوه ډلې اصل کې یو هغه ډله ده چې یو څومره کارونه په دنیا کې کیږي نو هغه ته یو کارم سنجیده نخکاری بعضی خلک په دنیا کې ته ښه کار کې هم دی به پورې خاندي که ته خراب کار کې هم دی به پورې خاندي که ته یو سنجیده کار کې هم دی به پغې پورې مزاق کوي یعنی که ته یو ډیر سنجیده کار کې لګیو ته څه خبره کړو دی به خپل چنګ کی خندا به ته جوړی چې دا ستا سنجیده کار په خندا او په غپ باندې واړی او دا غیر سنجیده جوړ کی او دا غي یعنی خلا او دا غي لاسونه او دا غي ټول حرکتونه همیشه د خندای نو یو خدا قسم خلق دی دا خلک خو کې دې شي چې دا انتهایی غیر ذمہ دار خلک دی دیو بس پری دی الله یو هغه خلک دی یعنی جرم دوړنه جرم دی خو په جرمونو کې فرق دی یو هغه خلک دی چې هغه سنجیده تور د اسلام مخالف دی او پرې پورې مذاق کې منافقان دي نو دا خلک خو الله چرته نه معاف کوي نو کله یوې ته معافي وشي اگر چې دام د معافي والا خو نه دي خدا الله خو د کوم معافي ورته وکي نو دی بل له خو بقام خا عذاب ور کوي چې دا سنجیده عقیده تند مزاق او استهزاء کوي بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات د منافقانو سړو د خزو بیان دی ورپسې د مؤمنانو سړو د مؤمنانو خزو بیان دی منافقان سړیو منافقان خزي بعضهم من بعض دیو د یو بل په دین باندې دي یامرون بالمنکر دیو حکم د منکر کوي او ينهون عن المعروف او د نیکی نه خلق بندي ويقبضون ايديهم او دیو یقبضون دیو بندي ايديهم لاسونه خپل د صدقات او د جهاد نه نسو الله دیو الله هر کړه د پنسيهم نو الله دیو هر کړی دي ان المنافقین هم الفاسقون یقینا منافقان هم دیو دی فاسقان وعد الله المنافقین والمنافقات وعده کړی د الله د منافقانو سره سره د منافقه نو خذو سره والکفار او د کافرانو سره نار جهنم د ور د جهنم خالدین فیها همیشه به دیو پاره کی هی حسبهم دا جهنم د دیو د پاره کافی دی ولعنهم الله او لعنت کړی دی په دیو باندې الله ولهم عذاب مقیم او د دیو د پاره د عذاب دایمی کلذین من قبلهم یعنی تاسو دا کار کړی په شان دا غي کسانو چې تاسو نه مخکې تیر شوی دي نو دغه چې په تاسو لعنت شوی چې څنګه په غوی لعنت شوی وو کانو شد منکم قوتا واغو ډیر سخت تاسو نه په طاقت کې و اکثر اموالا او ډیر مالونه والو او اولادن او اولاد والو فاستمتعوا بخلاقهم ناغوی پیدا واغسته په خپل برخه باندې د دنیا نه فاستمتعتم بخلاقکم نو تاسو هم پیدا واغستل په خپل برخه باندې د دنیا کما استمتع الذين من قبلکم لکه څنګه چې پیدا غستې واغه کسان چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي به خلاقهم په خپل برخه باندې وخستم او په بحثونو کې پریوتی وي تاسو پریوتی یې تاسو کل الذي خاضو پشان د هغه کسانو کل الذي په معنا د الذين ده پشان د هغه کسانو چې غوي بحثونو کې نه نوتیو اولائک حبطت اعمالهم دا خلک د ټول عملونه ضایع شوی دي په دنیا کې او په آخرت کې او دا خلک دي لوی تاوانیان الم یاتهم نبأ الذین من قبلهم آیا دوی ته خبر نه دی راغلی دا غي خلکو چې دیونه مخکې تیر شوی دي قوم د نوح او د عاد او د ثمود او قوم د ابراهیم علی السلام او اصحاب مدین ان شعیب علی السلام قوم والمؤتفقات او هغه پاستر شو کلو والا پاستر شوی کلی د قوم لوط مراد دي صدوم والا اتتهم رسلهم بالبينات راغلی دیو تر رسولان د دیو بالبينات فواضح دلائل سره فما كان الله ليظلمهم نه ده الله چې په دیو باندې زیاتې وکي ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دیو په خپل ځانونو په خپل زیاتې کو والمؤمنون والمؤمنات د مؤمنانو سړو د خزو بیان دی او مؤمنان سړیو مؤمنان خزي بعضهم اولیاء بعض دا دوستان د یو بل دین په یو دین باندې دي یامرون بالمعروف د دیو کار دا چې دیو حکم د نیکی کوي وینهون عن المنکر او د بدی نه خلق بندي او یقیمون الصلاه منزون قائم یو زکاتون ور کوي او اطاعت کوي د الله او د رسول یعنی خبره د الله او د رسول مني دا خلق دا مؤمنان سړي او خزي زرد چې الله برحم وکي په دیو باندې یقین الله زبردست او حکمت والده وعد الله المؤمنین والمؤمنات وعده کړی د الله د مؤمنانو سړو د مؤمنانو خذو سره جناتن د جنتونو چې بهيږي به لاندې داغې نه نهرونه همیشه به ویدیو پاغي کې و مساکن طیبتن او پاکیزه محلات به د دیو د پاره فی جنات عدن پاغه صدا بهار جنتونو کې ورضوان من الله اکبر او رضا مندی د الله تر طرفه دا ډیر لوی نعمت دی ذالک هو الفوز العظیم دا لوی کامیابی ده یا ایها النبی ای پیغمبره د منافقانو په باره کې د دې ځنه تر اخره پورې آیت نمبر 73 نه تر اخره پورې د تبوک نه په واپسې کې دا حصہ نازل شوې ده او دې کې د منافقانو بیان خصوصا دی یا ایها النبی ای پیغمبره جاهد الكفار جهاد وکړه کافرانو سره والمنافقین او د منافقانو سره هم نو د کافرانو سره په تور باندې جهاد وکړه او د منافقانو سره په عام حالاتو کې په سخت رویه باندې مقابله وکا واغلظ علیهم او دا د نرمۍ خلق نه دی اوس سختی ور سره وکا ومأواهم جهنم د دې ټکانه جهنم دی وبئس المسویر او ډیر ناکاره ټکانه ده یحلفون بالله ما قالوا دیو قسمونه خوري په الله باندې ما قالو چې دیو ندی ویلي دا خبره دا استهزاء دا ټوکې ولقد قالوا کلمه الكفر او یقینا دی ویل د کلمه د کفر یعنی دینه پته ولګی دا چې د الله په کتاب پوری د الله په دین پوری او د الله په پیغمبر پوری استهزاء کول دا کله کله مون د قران په آیتونو پورې ټوک شروع کو کله په اذان پورې ټوک شروع کو وای دا مؤذن خو بل کار نشته بس خو راضیو بانګونه وای او بس تا منځونم ستړي کړو او کله د قران په آیاتونو پورې مونږ خنداګانې کوو کله د مذاق په ځای کې د قران آیت استعمالو د خندا په ځای کې د رسول الله حدیث استعمالو او کله په داسې ځای کې د حدیث او د آیت استعمال کوو چې هغه ځای کې پکار نه چې وشي خلک پورې وخاندي دا کفر دی ځکه الله فرمایي ولقد قالوا کلمه الكفر دیو د کفر خبره کړې ده وکفروا بعد اسلامهم او کفر یې کړی د اسلام نه پس یعنی کفر اخکار کړی دی اظهار د اسلام نفس وهم بما لم ينالو او دیو اراده کړی او قصد کړی دا هغه څه چې دیو حاصل کړی نه دی نکړی نه دی کړی شوی وما نقمو او دیو غصه نه دی الا مگر په دې خبره ان اغناهم الله ورسوله چې غنی کړی دی دیو لره الله او دا رسول من فضله د خپل فضل نه فإن يتوبوا يكو خيرا لهم نو کدیو توبه وباس دیو د پر ډیره بهتره ده وإن يتولوا او کدی واپس يعذبهم الله عذابا الیما نو عذاب به ورکړي دیو ته الله دردناک عذاب په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې نه بوي دیو د پاره پزمکه کې څوک حمایتي او نه مددگار ومنهم من عاهد الله او بعض د دیو ناغه خلق دي چې وعده کړه هغه څوک چې وعده کړي ول الله سره دا څه خلقو یا یو سړی دا ذکر راغلی چې هغه راغه او دعا یې غوښتله چې ما لپاره د مالدارۍ دعا وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې بس ته خیر دی گزاره کوه وی چې نه ما لپاره دعا وکړه او زه بیا ډیر مال خرج کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولا دعا کړې ده چې مالدار مالدار شو نو بیا زکات ادا کولو نه انکار وکړو او دا ولې د دعا قیمت را نخلی وسه ټیکس را نه غواړي سه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غ زکات غستل بند کړل د په خپل بیا خپل زکات راوړو چې پوه شو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قبول نکو داغه نه پس صدیق اکبر تراغه هغه ته خپل زکات راړو هغه وی چې رسول الله نه دی قبول کړي زه به څنګه قبول کما داغه نه پس ابو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تراغه غم ته قبول نکو او داغه نه پس دی بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې وفات شوی دی دا سره فلما آتاهم من فضله نو کله چې الله دې ته ورکړل دولتمن دې کړل د خپل فضل نه بخلو به نو به بخل کو وتولوا وهم معرضون اعراض د الله د اطاعت نو کو دی اعراض کو انکو انکار کو انکو دی واپس د الله د اطاعت نه په داسې حال کې دی انکار کو انکو فاعقبهم نفاقا نو ورپسې شو په دیو پسې نفاق یعنی نفاق الله کین او د دیو پزړونو کې فاعقبهم نو الله داغي د نفاق اثر کی خودو فی قلوبهم د دې پرړونو کې الى يوم القيا الى يوم يلقونه تر هغه ورځ پورې چې دیو بد الله سره ملاويږي پس وجه بما اخلف الله ما وعدوه چې دیو مخالفت کړو د هغه څه چې دیو وعده کړو د الله سره او بما كانوا يكذبون الم يعلموا ايدو نه پويږي ان الله يعلم سرهم چې یقینا الله پیجنې د دیو پټ رازونه ونجواهم وغه پټي مشورې د دیو وان الله علام الغیوب او یقین الله ډیر ښه عالم دی خپو هره په غیب باندې الذين يلمزون المتطوعين هغه خلک چې غویل زامات لګی په متطوعين باندې متبرعين چې پر رضا او رغبت باندې خیراتونه کوي او چندې ور کوي من المؤمنین د مؤمنانو نه هغه مؤمنان چې هغه ډیر ډیر مالونه ورکړي دي نو ته وګوره دا څومره مال راغسي دی یا کار ته وګوره دا څومره مال راوړي وي چې دا خلک ما ته وګوري او بل ان فی الصدقات په صدقاتو کې والذین لا یجدون الا جهدهم او هغه خلک هم پاغوی معیبونه لګي چاغوی نه بیا مومي مگر جهد خپل مشقت خپل یعنی دا حضرت عقیل ابو عقیل رضی الله تعالی عنہ مزدوري کړې دا یو پیمانه کجوري راوړي دي نو هغه پورې هم خندل وی ګوره یو پیمانه کجوري راغسي د روم په وجودو لپاره شکست ور کوي دا ټول فیسخرون منهم دیو باغوی پورې خنداګانې کوي سخر الله منهم الله به خنداګانو کې په دیو پورې د دینه مراد نسبت چې د سخریه الله ته وشي مراد داغه نه جزا د سخری د دې خندا جزا به الله دی ولور کې ولهم عذاب الیم او د دیو د پاره عذاب دردناک دی استغفر لهم تر دیو د پاره بخنه وغواړي او لا تستغفر لهم یا ولا بخنه ونه غواړي ان تستغفر لهم 70 مره کته ولا ویا ظلم بخنه وغواړي او ویا ظلم مراد د کثرت د ډیر ظلم وغواړي نه دی الله چې بخنه به وکي دیو ته ذالک بانهم کفروا بالله دا په دیو چې دیو کوپر کړی دا الله او رسول یو د رسول دغه او الله هدایت نکي قوم فاسق ته فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله خوشاله شوی دغه مخلفین رست پات کی دن کی پکې ناستو خپل رست د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکره او دیو بد ګڼل یجاهد بی اموالهم چې دیو جهادو کې په خپل مالونو په خپل نفسونو د الله په لار کې او دیو ویل لا تنفروا فی الحر وی په ګرم په ګرمۍ کې موزي موزي په ګرمۍ کې قل ورته وای نار جهنم اشد حرا ور د جهنم ډیر زیات سخت دی په ګرمایش کې لو کانو یفقهون کچرته دیو پویدلې فلیضحکو قلیلا نو خان دی لګ ولیبکو کثیرا او جاړې ډیر یعنی دنیا کې دومره ډیر مخان دی په دنیا کې وجاړې نو په آخرت کې به وخان دی که په دنیا کې مخندل بیا په آخرت کې جړا ده او دا کله کله وایي کنه په دنیا کې هر قهقه پیغام بکا ہوتا ہے کله تاسو خیال کړئ چې ډیره قهقه ولګي نو په سترګو کې اوخ کې راشي دا اوخ کې پیغام درکې چې ګوره په دې پسې جړا ده دا دومره قهقه ته لګي خدا میاد ساته چې ګوره په دې پسې بیا جړا را روانه ده او جړا سخت جړا ده حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا مستجمعا ضاحكا دا سه حالت کې منه لیدلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چاغه په قهقه باندې خندیدون کې حتا ارا منه لهواته ان چې داغه دنه جامع او غاخونه ان داغه تعلق کارشي داسې می چرته نه دلیدلې بلکې انما کان یتبسم چې کله د خندا څخه خبره د خوشاله راغله تبسم به وکړو او ډیر کم داسې شوي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر اسلامي کیسټو لپاره زموږ د دکان پتا یاد درئ پاک خیبر اسلامي کیسټ مرکز د قصخانی نشاتا کباړی بازار پېښور شهر د جان محمد دکان موبایل نمبر دی 0321 90 95 448 پاک خیبر اسلامي کیسټ مرکز د قصخانی نشاتا کباړی بازار پېښور شهر